دې زینا د قتال فی سبیل الله بیان نه خدیزا سیندی سے د خلافت کبرا کم پینځه مراحلو فای کې یو تعذیب الاخلاق دویم تدویر منزل دا اینا بعد سیاست مدنیو په سیاست مدنی کې یو ملک گیری وا او دویم ملک داری دی زینا درېمه خبره شروع کیږي ملکګيري د سیاست مدني ملګری دغه جهاد تویل کی ملکونه فتح کول وقاتلو فی سبیل الله دا مخکم ویل شیو چې طبيعي ارتقا دی فردي فرد نه کور جوړ شي بیا ګڼ کورونه شي نو بیا د غي په منځ کې خامخا خصومات جنگ جګړې راځي اې د پاره امیر مقررول غواړي او بیا هغه امیر دو قسمه کارونه کوي یو د خپل ما تحتو د مال جان حفاظت او دارنګ رعیت پروری دای نگهبانی کولی دې ته ملک داری وای دا قوانین سقدرې اسانی او دویم بیا کله دای چې اختلاف د دې منځ کې راځي یو بل سره تصادم خطرې یو سریګ دی بل نیګ دی نو دې د پاره د سختو قوانینو او اقداماتو ضرورت دی نو دا غي د پاره ملګری پکاري سخته والا قانون چې کوم غاړه غاړه نیګ دین په زور باندې هغه غاړه خستو ته مجبور کړي شي او دغه رنګ ور سره بیا دی چې د دې سلطنت او د دې ریاست وساتم پکاري نو د وسات د پاره بیا جهادي دغه ملګری ده نو ملګری کې دن ملک هم سخت اقدامات چې باغیان زورور سرنی خستون کې سر کی سخت قوانین او دویم د وسعت د پاره یا ارد گرد کې چې نور کم حکومتونه نظامونه سرکشی کوي بغاوت کوي تنګول کوي د مسلمان ریاست یا مسلمانانو سره لار کې رکاوټ جوړي نو داغي د پاره بیا دغه د ملګری قانون پکاري جهاد چې دغه ظلم او دغه زیاته داغي ختم کړي شي او دغه ملګری د قانون ته بلقیس اشاره کړې و سليمان عليه السلام د دور سورته نمل کې یو ملک بل ملک داخلی او داغه عزت من ذلیل کی او د کې فرق دی د اسلام ملګری د خلکو ذلت د پاره نه ده د نورو قومونو او د نورو مذهبونو والا ملګری صرف دې د پاره چې ملکونه ونیسي عزتمن ذلیل کی د اسلام ملګری دی لنه ده ځکه اقبال اشعارو کې مداوي نو مال غنیمت نه کشور کوشای د اسلام د جهاد مقصد صرف مالی غنیمت نه دی مالی غنیمت خو زمنن راشي دا خو د جهاد برکتی سماره په تور او کشور کشای، کشور کشای دې ته وایي چې صرف زمکه قبضه کوا نه نه اسلام کې زمکه قبضه کول برای زمکه قبضه کول نه دي اسلام کې زمکه نیول عدل انصاف والا نظام قائمول ظلم ختمول دي دا مقصدی نو نور خلق دا کار کوي کم چې بلقیس وې چې افسدوها وجلوا عزت اهلها ازل دا ملګری د فسادي ملکونو کې فساد پیدا کی ملکونو اونړی روان کی امریکه راله افغانستان باندې افغانستان یې روان کړ روس راغی افغانستان ته افغانستان یې روان کړ شام باندې امریکه راله شام ټول کندرات ته جوړ کړ د دوی کارسی افسدوها فساد دنګه فساد د دې د ملګری نتیجه دی او دارنګ وجلو عزت اهلها ازلا عزت من ذلیل کی دا کاری بیا سیندی سے مثال ویلې لکه وی روس ته وګوره روس د روس مثال د ډور زوړ وخت ویلې وی کله چې روس اونی ولې شو او دا د روس والا نظام پر راغې روس کې کمونیزم کمونیزم کمونیزم نو مخکې خدا کمونیسټي پینه وکنه نو دل تر اغلو بال شو شویک بالشویک د دوی اولنې سړی دی چې راغی او دا ملک ونیو نو هغه ظالم میدا سه وکړل چې د دغه روس او د دغه علاقو سمرا امیر ترین خلق حکمرانان سرمایدار دای لونه او خزي ونیوي ینه غلامانې جوړ کړ او د روټه په ټیم کې به وتوي چې زه ورشه لنګرخانه ته ورځه اول ته بسوال باندې غواړي نو ګروي وجالو عزت اهلها ازل سیندی باندې خلک الزام لګي وي دی وي د کمونیزم نه متاثر چې متاثر ته هغه پیرد ولې بیا کوي او دا وي د روس مثال چې هغوی هغه عزتمن خلک ذلیل کړل دا حالات و سره وکړي او یې بل طرف ته وګوره اسلام عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کلا بیت المقدس فتح ک نو اعلان وک چې سمره ګیرجی دی دلتا او سمره مذهبي زین دی ټول محفوظ ایت بسنوای بلکې دونه احتیاط یې کاو چې بیت المقدس معاهده لکلا شام د عمر زیلان هوتلو نو بیت المقدس لاندې دی او دا دې ته مخامخ یو غر دی هغه غر د پاسه د دوی چې کم د عیسایانو پادریو د غلطاو او دغلته ګیرجه وه هغه ګیرجه کې مذاکرات شوي نو د مونږ ټیم راغې یخنی وا شام یخ علاقه ده نو به وسته نو ګرمي وی ولا راوړې په ګرمو به ودسو که یخنی وا نو مونږ چې کو نو صحابه وی دا غزه کسانو ته چې دلته کوي دلته نه کو باروت ګرځه کې مونږ نه باري مونږ کو د د دی وجه چې اسنه زدل تمون زکم مسلمانان د ګرجی نه جمعه جوړ نه کی ګرجه روانه نه کی باروت د اعلان کړه ګرجو ته بس نه وای دغه د اسلام اصولم د چې مخ کې نه د نورو مذاهب والا عبادت خانی دی هغه به چیړل کیږي نه او په ځای باندې نو بهر ووت نو اگرجه سره خوا کې بار مونږ کو اوس الته جمعه جوړ دی هغه تسوي مسجد عمر نو یعنی دون احتیاط نو سیندی صاحب دا مثال وای چې د اسلام په جهاد کې او د دینورو خلکو په ملګیره کې فرق دا دی چې د دې نور ملګری صد پاره دا افسدوها ملکونه روانول کندرات ته جوړول د اسلام تاریخ الحمدلله گواه دی چې د اسلام په تاریخ کې د صحابه دور دی د نبی علی السلام دور دی یا دا غینه بعد زموږ د نور خلافتونه دي بنو امیہ بنو عباس وغیرہ عثمانیان دوی چې کلم په یو ملک ورغلی دي جهاد بشوي میدان جنگ کې بار څه شي خو لیکن ملکی عوامی د خلکو املاک د خلکو جانونه ایته دو نظر نقصان نه رسید نه ملکونه روان کړی دي نه آبادې رواني کړی دي عوامی آبادې دارنګ نه املاک ته نقصان رسولې ده او نه عوام اسی چیړلې دي بس چې څنګه راغلی ای ته آزاد تاسو ته هیڅ نه وای بس تاسو آزاد ګرځي زمو حکومت لاندې اوسه تاسو حقوق به دغه سي څنګه چې زمو د مسلمانانو حقوق ورکړي دای د عبادت خانو حفاظت ذمہ داری اغسته دای د جان مال حفاظت ذمہ داری اغسته دا دلته دا سمرقند او بغد دا علاقې چې کمی دي ماوراء النهر دلته دا زینا فتشیو ا دور د عمر بن عبد العزيز دور کې راغلي دي د عثمان رضی الله عنه دور کې راغلي دي دلته چې کله عمر بن عبد العزيز دور کې کم مجاهدین رالل مسلم بن قتيبه هغه راغی نو دا ملکی ونیو چې د کله وینه نو دلتا عیسایتو او دا سنور خلق ملک ونیول شو پدې کې د دغه زې یو عیسائی پادری عمر بن عبدالعزیز پس لاړ یا تاریخ ته رانیر ده او که ختمه ته لګلو چې ستا مجاهدین راغلی دي خو د اسلام د اصول خلاف کار کړي ده ملکی اونی و خو دومره ده چې مونږ ته دعوت نه راکړي د اسلام اصول لري اول به دعوت ورکه دعوت قبول کو ټیک ده دعوت قبول نکونو داغه نه بعد به بیا وسره جهاد کیږي ستا کوم لخکر راغلی دی ستا کوم امیر راغلی دی امون ته دعوت نه دی راکړ او یک دم په غفلت کې په مون عمله کړی ده لہذا دا انصاف نه دی نو عدل او انصاف دی وشي بس عمر بن عبد العزيز لوي کله چې دا اطلاع ورسېدا امیر المؤمنین دی تپوس یې کو قاصد چې امیر المؤمنین چرته دی چا ورته داسې مخ کې لاړ شه الته به یو کور راشي کچا هغه کور دی کور ته تللی دی غیران شو چې وکتل مخ کې زیزي پټی کې یا پټو کې داسې ورکوټه کور دی کچا د خټو د امیر المؤمنین او سړی لګیا دی لیو کوي سلام واچو یا الیک سلیک چا سرکار د امیر المؤمنین سره وای سوي لاسونه وسندل او امیر المؤمنین می پکار دی زم خټو کې لګیو حیران شو چې دا ما سره غپ لګی خبره سره وای دا خبره تا آل طرف ته سمرقند او دا طرفونو ته کسان لیګلیو مونږ باندې حمله داسې غفلت کې شوی ښه زره کاغذ وغیر راواغس ویلی که امیر ته چې څنګه دا خط ضرور سی یو قاضي به مقرر کړي او دغه مجاهدین او امیر او د بل طرف ته چې کم پادری یا د غیر مسلمو کس عدالت ته وروغواړي د دواړو خبره دی ورول شي کوم چې د شریعت او د اسلام د اصول مطابق په بدابه که قاضي فیصله وکړه چې د دوی دا حمله درسته ده خو بیا درسته ده او کاغه دا فیصله وکړه چې دا حمله درسته نه ده د اصولونو خلاف ده او د بل فریق موقف صحیح ده چې بغیر دعوت مونږ باندې حمله شوې ده نو د دغه فیصله سره یکدم فیصله سره با ټول لخر او فوجونه واپس ملک ته پرې ده دغه د اصولونو خلاف حمله شوې ده اچھا دا څنګه اولی کو واپس لاړ ای قاضي مقرر ک قاضي چې کینا زدواړو طرفو خبره وره دا ا خبروم دغه سیو چې دعوت نو ور کړي بس قاضي وته اوزه شابه اوچت کړز مجاهدین غټلې شوی جنگ علاقہ په شابانه را واپس اچھا دا عدل انصاف وخت پادری وی راځه همدغسې خلک هم پکار دي چې لکه په یو خط د امیر المؤمنین په بیوسولیه باندې ګټل شوی ملک فتح شوی ملک واپس کړي نه خلک بیا ایمان هم راوړو په دې فیصله باندې متاثر شونه سي دې پوره چې د اسلام جهاد د فساد د بارا نه ده څنګه چې دلته بلقیس وي افسدوها دا به نور خلق کوي خو د اسلام ملګری د فساد نه ده ای فساد کې افغانستان کې وک شام کې وک ملکونه روان کړل نن شام کندرات حلب کندرات جوړ شوی د مسلمانانو ډیر تاریخي ملک ا کندرات کړچا امریکای یورپ هغه امریکای مغرب او یورپ چې زموږ جهاد تسوي دیشګردي وای نو زما جهاد دیشګردي دا کستا دا جنگ دیشګردي دا دهشګردي خو دغه ده ملکونه روان کا افسدوها او دویم وجعلوا اعزت اهلها ازله نو عزتمن سکی ذلیل کی اسلام کې دانش د دا اسلام جنگ د ظلم خلاف دی د اسلام جنگ د باغی خلاف دی او د اسلام جنگ د عدل او د انصاف د نظام قائمولو لپاره دی تق مقصد د پاره دا مقصد دی د اسلام د جهاد او د ملک گیره دوی ته سره جوړ کړه دیشګردی دا دیشګردی بخپله کوي او زمونږه مقدس جنگ او جهاد ته سوې دیشګردی خپل ته سوې پته ده دا خپل ته وای دا زمو مقدس جنگ دی ا دهشګردې ته مقدس جنگ وای او زموږ مقدس جنگ ته سو نوم ورکا دهشګردي خو خبره دا ده چې د دنیا باغ دور ته سره دي کن دا چې موږ سره بیا هم خبرې کړې وې ها دنیا سره یې سره دي میډیا وسره بین الاقوامی قانون جوړ کړی دی نو بس ځکه به دا وایي نو د هغوی چلیږي اوس که نه دا وایي کیسه ده وایي یو سړي پینټرو په دیوال وغیره باندې زمری جوړ کړو زمری جوړ کړی دی او د زمری د پاسه سړی کینولې دی که نه او داغه وګونه یا پړې وتا چولې نیولې کیسه ده بس عبرت په دې کې وایي یو زمری تیرې د سې زمری او ته لکه زمری کاکا څنګه دی او ته افسوس ارمان قلم ستالاس کې ده قلم ستالاس کې ده زه د لاندې کړم سړی در باندې کینولې دا چې قلم زما لاس کې ما بخولې چې بیا دا سړی لاندې ده کبره ده نو دقه مونږ وایو چې نن د دنیا نظام ستالاس کې نو ځکه زموږ اسه شو مقدس دیشګردی شو او غستا سو دیشګردی سه شو مقدس جنگ کله چې دوی جنگ کوي تسوي مقدس جنگ کو په باندې ټول اتفاق وکي د دیشګردې خلاف کو هم مقدسي او چې مونږه کم مقدس جنگ کو وسه شو افغانستان ته امریکا راغله وک طالبان امریکای ته ورغلیو امریکا راغلی و شام والا امریکې ته سویلیو چې دی جازونه راپور تکړل او ټول شامې کندر کا په دې کشمیر کې کشمیریان انډیا پسې ورغلي دي کله انډیا فوج راغله د کشمیر ته په فلسطین کې د فلسطین د ازمکا د فلسطینیانو وکړه د يهودو وا او نن چې د نیم فلسطین اسرائیل قبضه ک او چې کوم مسلمان سره پاتې دی نو هغه مقبوضه د فوج پکې د دوی ګرځي او غزه سره مسله دا ده چې غزه وای د خو به د اسرائیلی فوج رانه نوځینه تاسو پکې کار نه دا خبره ده نو د ټولي دنیا باندې چې سړی نظر واچي نو مسلمان خو تاسو پسې نه درغله ځکه دی وخت کې مسلمان خو اقدامی جهاد په پوزیشن کې نه دی ټول جهاد یې سره دفاعي شورو دی نو زمون کور ته غل راغله دی مون غل ته وي ته غلې ته زما دا کور نه وځه نو غل الټه مون ته وي ته غلې عجیب خبره او غل مونږ ته وي تولې چغي سورې وې او تولې ما په زور وباسي نو مو خو د خپل سر اور مړکاو مو خپل سکو دفاع کو نو زه دفاع کوم د اشګردی دا او ته د اشګردی کې غا مقدس جنگ دی عجیب خبره ده نو خبره اصل دې پورې کوله ملګری لفظ باندې سیندی صاحب خبره کوي چې غوري زمو ملګری دا سینه ده لکه د دوی چې ابسدوها وجعلوا عزت اهلها ازل د اسلام جنگ نه د چا د بیزته د پاره ده د اسلام جنگ نه د ملکونو دا کندراتو جوړولو د پاره ده د اسلام جنگ مقدس جنگ ده ا د تمام انسانیت په سر باندې اور لګیدلې مړکای پنه شو په دې ټکو اسلام جهاد صرف مسلمان لنه دی چې مسلمان بچ کی د اسلام جنگ د انسانیت د پاره دی چې په انسانیت کم د جبر د ظلم نظام نه دته ختم کی او انصاف ورکی اګه مسلمان دی او کو غیر مسلم او د ټول انسانیت د پاره جنگ دی هغه د بیزتی ختمي او انسانیت لسور کوي عزت ور کوي هغه دا جبر ختمي او عدل او انصاف راولي دا د اسلام څو ملک ګيري بهرحال په جهاد و بیا بل زم خبرې کو نو دې زنه وقاتلو فی سبیل الله الذين یقاتلونکم دې زنه ملک ګيري شوروش ملک ګيري جهاد او بیا د دې جهاد اقسام دینو یو جهاد دی دفاعي مدافعانه چې تا پس راغله ده او تخپل دفاع کې لکه نن دنیا کې مسلمان دی وخت کې چرتم چې سنا سه جهاد شتنو دا کم جهاد شروع دی دفاعي دی افغانستان کې دفاعي او کشمیر کې دفاعي دی فلسطین کې څه دی دفاعي دی او دویم د اقدامی اقدامی دې ته ویل کیږي چې ته ورش تا پس نه راغله ته ورځي نو اسلام کې دام د دامون ولې ورزو کې دې شو لکه تاسو ولې ورځي دیشګردي کوي نه موږ دې لنه ورزو چې نه مال غنیمت نه کشور کوشای دې لورزو چې بلځه کې جبر دی ظلم دی انسانیت غلام کړي دی یا مسلمان سره زیاته دی او یا انسانیت سره زیاته دی ځکه زموږ جهادونو تاریخ باندې چې سړی نظر واچي نو یوازې د مسلمان د جبر ظلم نه د خلاصولو لپاره نه دی بلکې د انسانیت د خلاصولو لپاره کله داسې هم شوي دي چې یو ملک باندې کافر پکیوسی او کافر په مسلط ته خو کافر کافر سره زیاتې کوي د کفر او د ظلم جبر نظام دی نو انسانیت ته کنه هغه انسانیت د دې جبر ظلم نه خلاصول نو خو د تمام انسانیت د پاره څه دی د عدل او د انصاف نو هغه جبر ظلم نه بغاوت نه زیاتی نه بچکولو د پاره بیا اقدام دی بیا ورپسې ورتلل نو دا دوه قسمه جهادي دغه تم اشاری دي نو د دواړو د پاره خپل طریقه او خپل اصول دي قران پاک او بیا سیندی سیب دا وای چې دا جهاد شریعت ولې فرض کړی دی نو یې اصل خبره ده دا چې خامخا دنیا کې مقابله راځي د دوو قومونو د دوو ملکونو مقابله خامخا دا فطری خبره فطرت ده اوس چې کله مقابله راځي نه د مقابله درې صورت دي عقلی یو صورت خو وای دا ده کومه فلسفه چې ګاندی پیش کړي وا سیندی سی وای ګاندي فلسفه پیش کړې و هغه ته ستیا ګرا وای ستیا ګرا څه مطلب او یې دشمن کتا سره زیاتې کوي ظلم کوي تا وخی نو تا دی وخی وخی وخی ته اوف قدرې مکه واخر باغستړي شي بس غلی بشي دا د ګاندی فلسفه نو سیندی سے وی وی دا خو بالکل د فطرت نه خلاف ده ته به تیس نه وې نو فطرت نه ده خامخ انسان خو خپل دفاع کوي سه جواب به کوي دا دغه فلسفه وا او دویم صورت دا ده چې سړی فرار اختیار کی او تختی نو دم د فطرت نه خلاف د سړی میدان څنګه پری دی او تختی به غیرت وبده نو دریم صورت دا فطری تقاضا ده چې خامخا ته وسکه جوابي کاروي بکې جواب بکې کنه اسلام په دغه بنا ده چې ظلم ده جبر ده تا وخی ټکای نه دا چې تبس لاسونه وته وتاړه چې سکه کوي با او نه دا چې میدان وته پرې دا تختا نو چې دلته ته تختې ده بل ځای ته بدرشي نو چې بل ځای ته تختې نو بل ځای ته بدرشي بیا دې پریدي سره نو دام د فطرت نه خلاف نو سبي جواب دې د پاروي شریعت دا جهاد فرض کړی دی او بیا ابتداءا د اسلام اصول دا دی اولا تبلیغ دی او بیا څه دی جهاد اسلام اول دعوت ورګي ایمان راوړ اسلام راوړ وې منله خبره مسلمان شو ټیک ده که مسلمان نشنو بیا دولاری دی خزه ټیک ده ایمان نه راوړې نو بیا به بغاوت نه کې مونږ تبا ما تحت اوسه مونږ ما تحت به زیر اثر به مونږ له ټیکس راکې آینده په دې خلکو ظلم زیاتې نه کی دا ده او یا بل صورت دا ده چې دغه من منی نو مطلب بیا څه کوي بدمعشي کوي نو بدمعش لو بیا د مخ په د خپل بوله بیا په سوق سمې کنه نو بیا وسره جهادي نو بس جهاد به وشي او مسلمانان به هغه علاقه فتح کی ظلم جبر به ختم کی او دغه خلکو لبا انصاف ورکی عدالت به ورکی بهر حال دا وی د اسلام دا جهاد د دی وجنه روا شوی دی نو دا داسې د جهاد بیان دی نو دغه وی وقاتلو فی سبیل الله قتال بی چا سره یقاتلونکم چې سره جنگی ظلم جبر کوي دی سره به جنگ وی تور ډاله نه دی راغستی میدان ته راغله نه دی او مذهبي پېشوا مشر دی نو بس سید د تبسنه ویلی کی دویم ماشومان او دریم زنانا خدا ماشوم زنانا او مذهبي مشر په دې شرط چې هغه میدان جنگ کې حالت جنگ کینی کاغه حالت جنگ لري او جنگ کوي نو بیا خو هغه سره به هم دغه حکم دی چې وجل کی مقابله نه کوي نو د تبا سویل کیږي نه نو ولا تعتدو دا دارنګ بیا دینه پس دا خبرم کوي دا جهاد ولې دی وی ول فتنه تو اشد من القتل سوق دوی الکا دا جنگ ولې کوي وای جنگ زکه کو ټیک د چیو طرف ته وینه تیول قتل کول دا با خبرنی خو لیکن دا دا چې بل طرف ته فتنه فتنه سره دلته جهاد فتنه د کفر نظام تم وای شرک تم وای دا د کفر نظام او دارنګ دا شرک او فتنه معنا مسلمان تنگول چې هغه پریشان کړي دي انسانیت تنگول پریشان کړي دي دا دې د پاره ده نو ټیک ده چې یو سو باغیان خو به وجل شي خو بل طرف ته به فتنه ختم شي کفري نظام به دنیا نه ختم شي شرک زور به ختم شي او کم انسانیت یا مسلمان چې زورلی شي ناغه به د دې جبر زور ظلم نه بهر روزي نو دغه مطلب ول فتنه اشد من القتل او سعاده بیا خي چې وقتلوم حيث ثقفتموهم دا حالت حرب کې وای ښا وقتلوهم حيث ثقفتموهم چرتم چې مونږ دل وجنه دا نو مطلب نه چې کافر دې چرته لري نو بس درستي وباسه دا وای نه حربی یادای حالت حرب او میدان جنگ کې چې کافر د لمخ لراته سرپه به پینه کې اسنال ته ځان تبلیغي جوړ کې رجی جهنم ته نه بوزم نه بوې ز جهنم ته دا خنزیر چې میدان ته راوته وقتلوم حيث ثقفتمو میدان جنگ کې چرته موندل یو عام کافر دی چې حالت حرب کې نه دی نو دا حکم دا نه دی ابا یاد دغه کافر زیمی وی ستا ما تحت وی داغه باره کې خو پیغمبر اعلان کړو چې اموالهم کا اموالنا دماهم کا دماین ایت مکمل د مال جان حفاظت او که غیر مسلم دی دنیا کې اباد دی ستا اقلیت نه دی زیمی نه دی نو هغه چې کله ستا خلاف تورا ټوپک کوتک نه راغسته نو دا غم د وجل حکم نشته اسلام جهاد دې د پاره نه چې کافر دنیا نه ختم کا ها دا ده کافر به ختمه نه د جهاد مطلب دانی چې دنیا کې کافر پاتې نشي په نشوي د نبی علی السلام دور کې کافر د مدینه پر ریاست کې اوسېدل او دای بارک اعلان وکړ چې اموالهم کاموالنا دماهم کدماینا خد دنیا کې بهر نور کافرانو یې سره معاهده کړې دي او چې معاهده وسو کړه د ریاست یې سن ده بل ریاست ده معاهده شوه ده تګ را تګ ده او دا معاهده په وجه باندې هم دا یې سره چې د دنیاوی معاملات شروع دي اصل کې د اسلام ما مقصد نه دی چې د دنیا نه کافر ختم شي د اسلام مقصد دا دی چې د دنیا نه د کفر زور ختم شي او نظام ختم شي دا یي ظلم جبر ني نور کافر دا کې دې نشي چې ټوله دنیا دې شي مسلمانان شي پیغمبر په دور کې ټوله دنیا مسلمانانو نشو دا فطری خبره نه ده نو کافر به دنیا کې وسی اغلبا د ژوند تیرولو موقع او حق حاصلی دا چې اسلام خلاف دی نو دا دغه د بغاوت خلاف دی داغه د ظلم خلاف دی نور خو کافر دی پروت تی تا ته سنوي ته سکه بغاوت بنه کوي نو بهر حال دا دا چې وقت یوم حیث ثقفتموم دا کم ځای یادای دا چې کم حالت جنگ کې او حرب کې مخه لراغه هغه یادای او کنور داسی چې زمیان دی اقلیت ته معاهدی شوی دی نو دا چې بس کافی نه نظر اډز وباسه ثواب دی جهاد دی دغه جهاد نه دا بیا سره د اسلام د اصول مطابق جرم دی جرم دی که دقه سي یو عام کافر وجل شي او سمواحده د منس کې یا اقلیت ته نو د اسلام په رو باندې د د په د مرګ باندې دیت لازمیږي ایله باور کړی کیږي د ماحدی په صورت کې دیت د نبی علی السلام سیرت کو رسول دیتونه ور کړی کافر وجل واغه د صلح حدیبی نه بعد چې کوم واقع شوه وا یو صحابي راته او یو قبيله دو کسانو او هغه چې کله راته نو پلار کې دو کسان لاندې کړل اته پته نه واغه وج چې نبی علی السلام لراغه او ته رسول الله دو کسان سوکو د پلان او هو دا د سوکړه لغه هو مونږ سره سوا معاهده وا کافر وجلی دي صحابي ته دا دې سوکړل چې دای کسان را ل دیت ورکړه زبس دینو په شوه د دیت والے کافر دیت ورکړه کفر نه کړه دیت ورکړه نو سې دې پرویم چې د عام کافر بار کې نه وي چې تاسو کینن وسکوا درستی واسنه دا وی وقتلوم حیث سقفتموم حربی حالت جنگ کې میدان جنگ د مسلمان هر فرد هغه ک وی اے د مدرسې محتمم دی د جماعت امام دی گد نشین پیر یا پیرزاده صاحب دی صوفی گوشه نشین دی دا ټول به جهاد لروځي اسینه صوفی صاحب ګټ کې ناسی زه خو جنگ نکوم نه ټول به بیا بار روځي دي صورت کې چې کله فرض عینی نو دې کې استثناء نشتا نو دقه سی ور سره وای اشار الحرام بشار الحرام والحرمات قصاص دا خبره کوي چې دقه سی څنګه چې په جهاد فرض عین کې استثناء نشتا نو غره په وخت کې هم استثناء نشتا جهاد چې کله فرض شو یا جهاد کله مسلط شو بیا به دې ته نو ګوري چې ها کما میاشتنا الشهر الحرام بشار الحرام کاغی په اشهر الحرم کې جنگ مسلط کنو ته بسکه جواب بکې بیا پکې استثنا ني دا چې د اشهر الحرم د جنگ بندې خبره ده دا په دین او ملت ابراهیمی کې وا نو دا صرف هغه صورت کې ده چې تب پهل نه کې په دغه شپو ورځو کې اشهر الحرم خیال بس خو کاغی در باندې مسلط ک نو بیا استثناء نشته بیا بخامخه جواب کی او ورپسې ویل ول حرمات او قصاص ول حرمات او قصاص کې سیندی سے وای چې دا یو قانون ته اشاره ده چې هغه بیا سکه یغه سی و سره کې حالت جنگ کې بیا داینو مطلب ا مثال وای او یو ګورا کاوی چرته زمو جماعتونه روان کړل جنگ کې نو داوی زور ورکولو د پاره بیا حالت جنگ کې دای ګرځ روانه ولی والحرماتو قصاص اسی بنه روانه خو کو دی تعرض کو نو بیا بکه ام ټول نه چې سره وغي ته سمې لوي زور اپه واقع ویلې ده د سیرت تاریخ او یو ګوره کله چې قسطنطنیه ته مسلمانان لاړل قسطنطنیه جهاد اول جهاد کم شوه ده فتح د قسطنطنیه جدا ده او جهاد اول پتا ده او قسطنطنیه ستوي ها ترکی استنبول نن سبا نوم استنبول دی استنبول دا قسطنطنیه زوړ نوم دی دته مدینه تو قیصرم وای حدیث کې وته مدینه تو قیصر ځکه دا دا قیصر یعنی هرقل دلان دی او د علاقې ځکه چې د دوی مرکز د عیسایت دو مراکزو یو مرکز مشرقی کلیسا بلا مغربی کلیسا وا مغربی کلیسه روم کې و وختي نقشه کې روم بهیر روم خولو کنه دغلت روم د شات نن سبا وته ایټلی وای هغه علاقہ ایټلی دا او نن سبا ایټلی کې د دوی او مشهور شهر دی ویکټن سیټي ورته وي ویکټن سیټي پای کې هغه ګرجه اوس هم دا په خوانه د هرقل د وخت ازړه دا د دوی مغربي کلیسا ده نن د عیسایت د ټولي دنیا غټ مشتهد چې کمی پاپای روم هغه التناس دا دیله د پیغمبر حیثیت ورکي غلا د هل حرمت اختیار منی غني اچي وی حلال حلال حرام حرام اچي بس یو خبرو کی کنه ټولی سایت دنیا را پاسی اپایروم هغه سمل تناست نو یو هغه کلیسا وا دویمه کلیسا د دی مشرقی کلیسا دا دا استنبول قسطنطنیه دا دا دوه ځایونه او مرکزونه دا داسې حیثیت عیسایت دنیا کې لري لکه څنګه چې زموږ مکه او مدینه ده دا داسې د دې مکه مدینه ده خدا زه خطرناکو ابل خو مونږ ډېر لره د قسطنطنیه مسلمانانو ته تکلیف رساو همیشه را پار دا چونکه په داسې ځای دی چې خو مغرب دی او دی خو مشرق دی نو دغه مشرقي ملکونه چې سونه وو عرب او دغه دا تربونه تی متاثر وو نو دی به دا سرحدات باندې ځکه دا تبوک جنگ چې شوه دی دا چا خلاف شوه هم دغه د مغرب یعنی د عیسایت دنیا خلاف هرقل فوجونه راوسی او شام په سرحدات یې چولیو نبی علیہ السلام ته پته ولګي نبی علیہ السلام ورپسې لاړ او ډیر لوی تعداد کې لاړل ځکه ای په لکونو فوج راوسته ځکه دلته صحابه سونه تللی دي مختلف روایت دي 30000 40 70000 ډېر لوی فوج ورپسې بوت او نبی علی السلام اعلان وکړ جنگ غټ ته ولې تر اوسه پورې سونه جهادونه شویو دا ټول علاقائی قومي سطح دا ولنې جهاد دی چې دا بین الاقوامی سطح جهاد له پیغمبر ووت د سپر پاور سره ټکرلی نو دې زینم سمالو شو بین الاقوامیت هغه بین الاقوامی ذمہ داری پیغمبر دغه زینو سره شروع کړ سٹارټه واغس چې روم پسې لاړ خو بل خبره و چې ایت کله پته ولې فوجونه واپس کړل نو په تبوک کې جنگ نه دی شوی نو دی بیا واپس رااله واپس رااله خو بهر حال خبره دا کوله چې دغه کلیسې نه خطر وه قسنطنیه نږدې وه بس مسلمانانو ته به تکلیف رساو نو نبی علیہ السلام دا خطر محسوسوله چې دا باینده د پاره د اسلامی ریاست او خلافت د پاره غټه مسلې جوړي نو ځکه نبی علیہ السلام د قسطنطنیه د جهاد فضایل بیان کړل دا غي اهمیت بیان ک او د ویلیو چې څوک مدینه تی قیصر په جهاد کې شامل شي نو مغفور لهم تسری بخلی شوی نو دیو جن امت کې همیشه د پاره د قسطنطنیه د جهاد د پاره خلک به سرګرمو چې د کیسه والو د فتح کو جنگ کو نو پاره کې بیا اول زل دا موقع د چا دور کې رااله ها دا ګوره ما هل تاریخ سیرت دا د معاویه رضی الله عنه دور همغه د شیخ کابل ګرام رحم الله او د شیخ القران رحم الله خبره سړی ته یاد شي طالب مولا تاریخ سیرت نه نه نه خبر بهر حال دا دا دا دوا غټ جنگونه داسې عجیب جنگونه شوي دي یو شوه دی بحری جنگ سمندر کې جنگ تاریخ کې اول ځل او دیم قسطنطنیه باندې جنگ د دې مطالب بخاری کې روایت راځي چې کم ام حرام بنت ملحان رضی الله عنها دا د انس رضی الله عنه ترور ده نبی علیہ السلام وکړه راغلو دا د دوی رشتہ دار دي دا سه د نبی علیہ السلام د نیا طرف نه رشتہ داران دي نیا طرف نو نبی علیہ السلام دې کر راغله او آرام وکاو نو دا دا د انس رضی الله عنه دا مور دا رنگ دا ام ملحان دا د نبی علیہ السلام داسې دنیا رشتہ داران دي داسې تروریان غوندي کیږي د مور طرفنا او یا دنیا د طرف ځکه د نبی علیہ السلام مورم د مدینه وا د غلطه قام او خاندان ځکه دا مور سره نبی علیہ السلام ماشوموالی کې مدینه ته راغلی دی او نبی علیہ السلام وایي چې زما شوم مدینه ته راغلی او مور سره ما ما خېلو کرا نو یو کور ما ته اوسم یاد دی چې هلته جینکې ماشومانو ما به سره لوبې کولې ماشوموالی نو یوې مور هم دویم د نبی علیہ السلام نیا د چا د عبد المطلب مور او د هاشم خزا هم د مدینه وا نه دی وجنه ده په دوو اعتبارو ماماخیل نو بهر حال ام حرام کر نبی علیہ السلام دروازه غرمه ټایم کې او نبی علیہ السلام ودشو چې را پاسید مسکه وا خندلې هم د ام حرام ته تپوس کو یا رسول الله څه چلو خوب می ولید څه خوب ولید قربان خوب می دولید چې زما د امت څخه خلق الګیا دي په بحر او سمندر باندې لکه د بادشاہانو غوندې په تختونو ناشتي او جهاد کوي بچان تختونه د بحری جازونه هغه وخت کې نو نو نبی علیہ السلام دا تعبیر وکړ خو روسو چې جوړ شو خلکو به چې بحری جاز ته وای نو بهر حال بحری بیړا جاز نه سم بحری بیړا بیړا ماوی رضی الله عنه جوړه کړی دا بحری بیړا دا کم خلک فوج او پدی شي نو پویږي نو بحری بیړی وی دا امریکای چې بحری بیړې راوسی او زه پځه ودرولی دا جنگی ساز او سامان او پدې کې دنه ټول هر څه پراتی بلکې د نن سبا د دور بحری بیړو کې خو جاز کینی او پاسی نو بهر حال دا وته وی چې رسول نبی علی السلام وی چې داسې د دا امت څخه خلق دی او دا ټول جنتیان دي نو ما وته رسول الله دوا وکړه زم پکې شم نو نبی علی السلام دوا وکړه زه ته پکې نو دویم بیا نبی علیہ السلام بیا ود شو پاسید بیا مسکراحت یا رسول الله سجل له خوب می ولید سو خوب ادا چې زما د امت څخه خلق مدینه ته قیصر قسطنطنیه باندې جهاد لتلی دي او دا ټول مغفور لهم بخلی شوی دي نو دا دوا ناشنا خبر دا اول بشارت د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې چې معاویه رضی الله عنه کله د شام گورنر دی ناغه وخت کې شي ځکه ما تی تاسو نقشه کې وخول قبرص دا جزیره ده د قبرص کې داسې ډاکوان غونته اوسېدل عیسایانو ډاکوانو دی به د شام دراتل ډاکې غلاګانې خلک به تنگړ بیا به تختیدل کیشتو میشتو کې براله نو دیتی تنگو نو د یو ځل امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه اجازه تو خوس چې د قبر اسمان دی ورزم او ته څنګه ورځې سمندر دی دا خو دغه منځ کې دی کنه نو اجازه ته ورنه کنه په دویم کال به اجازه تو خوس ناغه بیا داسې لم لټ کو چې اسنه نقصان ونشي مسلمانانو نو وته تخلاص صرف اجازه ته کمه منسوب بندي کړي نو اجازه ته ورک نو چې اجازه ته ورک نه د شام خوشا زنګلات اورېبل ډېر لوی لرګې راوړو او هغه لرګې ارکړې شو او دا غینه کیشته جوړې شو 1700 سونه 1700 ولسو کیشته دا ما ویره جنان جوړ کړ نو دا چې ډېری کیشته غشي دي ته وي بحري بیړه کنه پوره بحري بیړه جوړ کړ او مجاهدین دې کې کینول او دا په ورړل بس ټول قبره سه محاصره ک او هغه جهاد یو کو قبره سه فتح ش په دې جهاد کې وسره امه حرام ده وجدا ده چې د دې خاون عبادت ابن سامت رضی الله عنه ده نو جهاد لتلې ده د مسره تلې ده نو دا د جهاد کې شامل شوه ده ځکه هغه وخت کې به دا صحابيات د مرهم پټه یو شی بل شي د پاره به ځان سره جهاد ته نبی علی السلام بوتلې لکه وحود و غیره کوم داسې شی او مهاتم تلی نو دا تللی دا دا چې کله جهاد شو واپس راتلل کشتونه کوشو ساحل سمندر نو د خواوتا او خانه وسونه ولاړو نو چې کله په دې سوره شراتلا نو دا غریب د خپل خونه را پریوتا او شهید شو او می حرام دغل ته وفات شو نو یو جهاد داو دا جنتیان دي نو دا د عثمان زلان دور خلافت کې د امیر معاویه زلان هو د کمانډ دلاندې دا جهاد شوه دی د قبرص فاتح سوګ دی معاویه رضی الله ان پس بیا دور خلافت د معاویه رضی الله عنه نو د دور خلافت د معاویه رضی الله تعالی عنہ کې بیا د قسطنطنیه د دې دویم بشارت د پاره تیارې شروع شي نو خلیفہ دې دې او فوج کې صحابم دي تابعینم دي خو سرا امارت د چا ده خبر یې امیر سوګ ده امیر یزید امیر یزید د ماویر زرم زوی ټول سونه شارحین دي د حدیثو د دې حدیث دلاندې لیکلي دي امیر څوک دی یزید د یزید د کمانډ دلاندې دا جهاد شوه دی قسطنطنیه او صحابه وسرتری دي په صحابه کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میزبان رسول هم په دې جهاد کې شامل او د جهاد کې حسن رضی الله عنه هم ده دا کشران صحابه هم دي نور نورم ډیر صحابه پکې خو کمانه سو کوي امیر یزي ادا پلارونتي سیاست تدبر جهاد دا شي نه پکيو پلار راسي د خامخا به زوی داسي نو کمانه دل ورک نو دی قسطنطنیه باندې تللی دی اول ځل مسلمانان قسطنطنیه ته د معاویه رضی الله عنه په دور کې د یزید د سرپرسته د لاندې امارت د لاندې تری نو فتح نشو خدای محاصره ک نو مذاکرات شنو په مذاکرات دی بیا واپس شو فتح شوه بیا د دا عثماني سلاطینو محمد فاتح په دور کې شوه قسطنطنیه اصل محمد فاتح فتح کړی دا عثماني خلیفہ ده ان شاء الله تاریخ کې به د بیا تذکرہ راشي کلم که وخت وو الغزو الفکری نه بعد بیا مختصر تاریخ وایو نای کې براشي تاسو ته محمد فاتح دا فتح کړی دا وغه عجیب طریقې سره ودا کړی سړی حیران شي چې تاریخ ګوري چې سونه مشکلات سره د کدا قسطنطنیه چې دا استنبول دا درې طرفو ته سمندر دی صرف یو طرف د خوشکې ده نو خوشکې طرف ته ورتلو نشو نو دا به د سمندر د لارې نه قبضه کول غوستل نو په ډیر تکلیف ځکه چې سمندر ټول دای په گرفت کې نو چې سمندر ته سوګځي خو هغه په شورو کوي کنه نو ډیر مشکلات نو دی په عجیب طریقې سره محمد فاتح عجیب تاریخ ته سړی حیران شي چې څونه مهنت دې سړی کړي او کشتیانې څنګه رسولي ځکه سمندر ته په خوشکې باندې کشتیانې هم رسول دي کنه او کې خدا سي گاډي او غنو چې کشتیانې چولې او گاډو کې بوتلې وي نو کشته سمندر ته رسول غټه مسله وا په خوشکې کې نو د کشته بحري جازونه کشته برابر کړي او اړه یو کچا وته دا بولو څنګه وی مال چل راځي ځا اډریو که چې دا سیو کې چې دا ساروی حلال شي کنه نو د سارو دا واز دی دا واز دی دا ټول راوړې او دا په دې زمکه ترغه سمندر پورې دا زمکه په غوړه کې نو دا کیشته راوسته نو زمکه غوړه شدا سي اوس غړولې سمندر ته بوت په دې طریقه باندې دا کیشته بوتلی او بیا بس کشتو کینا سورغل د ډېر په تکلیف فتا کړي قسطنطنیه نو بهر حال خبره مې بل کوله امیر یزید والا سیندی صاحب هغه تاریخ ته اشاره کوي او ای چو ګورا قران وی والحرمات قصاص په جهاد کې یو قانون ته اشاره کوي چې قصاص بم کلی مثلا کای زمو مسجد روان ک نو بیا به دغی زورن د پاره سی ها عام حکم نه دی خو د قصاص په طریقه وا د دې ګرځ روانو لش چې دی له زور ورشي چې دی بیا بل جمعات نه روانه وی لکا قسطنطنیه کې کله چې امیر یزید دا علاقه محاصره کړه نو په دې دوران کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وفات شو جهاد کې نه همدا سي یعنی دوران جهاد کې او مطلب محاذ باندې خود ته د خېټې تکلیف پیدا شو ابو ایوب انصاری زلانو په چس په ولګید دس په ولګید نو دای وجنه دا غریب وفات شو نو دی وجه نه ابو ایوب انصاری ترکی کې دی اوس هم دفن دی استنبول کې دفن دی دا مقبره قبر هغه کې ده استنبول کې غټه مقبره دا او لوی مقبره او پکې دا ابو ایوب انصاری قبر نو دا الته هغه دفن ک هغه وخت خو قبرستان نو کنه بس یو ځای کې دفن ک میدان جهاد دی هغه د رومیانو داسې چلو کو قسطنطنیه والا د خلکو چې دوی داسې دمکی غونډه ورکړه وې چې موږ د ابو ایوب انصاری قبر روباسو یزید خبر شو نو هغه ډیر عجیب جذباتي تقریر کړی دی په هغه موقع دا خبره کړه ورومیانو وره دا صحابي رسول مزبان رسول له کده د قبر سره تاسو تعرض کو نو په تمام جزیره العرب کې بستاس یو کلیسو ګرځ پاتې نشي ټول دل نړوم تاسو دباو کړ چې ابو یزید ابو دا ابو یوب انصاری قبر لګوته میونه ولی سیندی سوی والحرمات قصاص کله ودا سیم کیږي نو کله ک جمعه ترانو نو بیا به تور ګرجر وانه داغه په جواب کې چې د سشي منیش لکه څنګه چې امیر یزید وته دا اعلان کړو کابو یو ابو یوب انصاری د قبر به حرمتی وشي نو جزیره العرب کې در لا تمامه ګرجر وانو بس په دې معنی د بوش نوول حرمات او قصاص دا خبره کوي او بیا دا عمر سره وای چې خا دا د جهاد بیان نو د جهاد د بیان نه پس بیا وی واتم الحج والعمره لله د حج بیان شروع دا خو د بل منهج کې تاسو ویلي دا تنویر علی الجهاد د جهاد سره تعلق او د قتال په بیان کې د د حج بیان راوړل مناسبت دا ده وای دې دواړو کې ډیر قریبي مناسبت ته کنه وګوره وی چې کم اوصاف تقریبا او ضرورتونه جهاد کې نو تقریبا تقریبا هغه اوصاف ضرورتونه حج کې دي سینې سه وټکه ویلې وی جس پریډ کی جهاد میں ضرورت ہے وہی حج میں بھی ضرورت ہے او ہو جاتی ہے وی گورا وی پا جهاد کې پریډ کیږي کنه پریډ پی جنې کنه افوجان پریډ کوي وی دا پریډ چې دای سکه دی اج کوم دی د یو تعبیر کړي س وګوره التم صفا مروه کې منډه منا مزدلفه عرفات دګي ګرځیدلو منډي تړي دی یو پریډ دی پکې کړ او بل دا دا چې جهاد هم بدني او مالی عبادت ته او حجم بدني او مالی عبادت ته او بل دا حج د عبادت سره سره دا دراصل د جهاد د پاره سره ټریننګ دی ټریننګ دیو جنا شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله جواهر القرآن کې هم لیکلي دي د حج او د جهاد مشابهت چې ولې دا مسئله یې دلته راوړې ده دا تنویر علی الجهاد دی زموږ حضرت صاحب وایي نو هغه وایي د دې وجې نه سیندي هم وایي دواړه تقریبا قریب قریب دي نو هغه وایي یو خو دا دی چې دا دراصل ټریننګ دی دا ور په دې میدانونو کې الله اوس غلې منډه تړلې پیوي لوی اجتماع شي نو په دې لوی اجتماع سره د اسلام د قوت مظاهره ده اسلام د امت مسلمه قوت مظاهره دون لوی امت ته بیا د منډه تړلې سخته دا تیری کی دا دراصل جهاد ته تیاری دیو جنو روایت کې راځي نبی علی السلام فرمای چې الحج جهاد خلا قتال فيه دا حجم جهادي خو دومره ده چې پکې قتال نشته کنه تور پکې نشته نو ټول مغه سي تقریبا جهاد ده الحج جهاد لا قتال فيه قتال پکې نشته نور حج او جهاد اول سر مشابهت نو دا سده ټریننګ هم او بل شیخ القرآن لیکلی دی الته چې وی بل دادا چې دا حج جهاد سره دا مناسبت ته چې الله وی حج لراشه نو چې حج لراشه زما کورته نو التبا دعا کوي نو په کافر باندې با د الله نه د غلبې او د فتح سوالو کوي نه الله هم دعا قبول کی نه الله نه بدواګانې مغواړی او دغه ټریننګ به مش نو ځکه سیندی سه وای چې دلته د حج بیان راړو نو د حج بیان اصل کې د د پاره دی چې دا د جهاد د پاره یو ټریننګ او بیا د حج مسائل بیانې نو بځې کې بیا د دې حواله سره صدا سه خبره نشته اخر چې لاړ شي و من الناس مې یشي نفسه ابتغاء مرضات الله او د دینه مخکې هم ومن الناس ما يعجبك قولو في الحياه الدنيا دا د دوو قسم خلکو بیان کړي دوه قسم خلک یو قسم دا په حاجیانو کېم دي او دارنګ دا د دین او د دنیا کې د دین کار خکار کولو په اعتبار خلک دوه قسمه یې یو شقی وی او بل سعیدی نو په حج کې دوه قسمه حج یو ک نو د حج په اختتام خلک دوه قسمه یو طالب دنیا صرف دې د پاره چې خلک اجي وای او دویم طالب آخرت دی نو دقه سي جهاد کې دوه قسمه نو دارنګ د دا هر عمل نه بعد دوه قسمه خلکی نو د خلکو د اقسام بیان او اوقات حج په کې مخ کې خولیو الحج اشهر معلومات د اوقات حج چې حج با کم وخت کې کی او بیا دا غینه بعد ورستو د حج بیان تقریبا چې ختم شینو وی یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان حکم په پورا اسلام کې د داخلي دو سیندی سوی لکه څنګه چې احکام حج باره کې حکم دی چې من کل الوجوه دې دا ادا کړی شي د حج بیان مخکې کا حج پوره طریقې وخولې دا ومن کل الوجوه ادا کوي پوره حج چې چرته احکام ارکان پاتې نشي نو دغه سان اوس وی څنګه چې حج من کل الوجوه ادا کول غواړي نو یا ای الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافا دارنګ د دا اسلام احکام من کل الوجوه ادا کې دا نه چې د اسلام یو حکم منو بل منه پورا نظام اسلام ومنه نو پوره نظام اسلام منلو ته حکم ورکو ادخلوا فی السلم کافه او فین زللتم کې دا وای چې پام کوي د دې پورا نظام اسلام نه چرتهونه خوېږي پرې نه ده ورنه ذلیل او خوار بشه ذلیل بشه الله بم ذلیل کی او که مثال کتل غواړي بني اسرائیل وګورئ کنه سل بني اسرائیل کما تیناهم دی تاریخ وګور اغي پورا اسلام پورا دین د الله نو منلې نو الله رب العزت ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سخذاب ورک دغه سبا تاسو تم الله رب العزت سخت عذاب درکي که چرتا تاسو پوره دین پوره اسلام نه منه نو دای تاریخ پکې هم بیان کو د دې د پاره چې پوره اسلام به منل غواړي کني نو د من اسرائیل غونته حشر او ذلت سره به تاسو مخ یې بیا ورپسې وای چې کما یاد ته آیت نمبر 213 کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دلته دا خبره کوي چې انسانانو لپکار دي چې دی د اختلاف مزاج باوجود اختلاف مزاج باوجود یو جماعت جوړ شي یو ډله جوړ شي اختلاف مزاج خو خامخې د چا یو مزاج دی د بل مزاج دی مزاجونه بدلی خویونه بدلی خو د غټ کار د پاره با باوجود د اختلاف مزاج تاسو یو کېږئ لکه دلته د اسلام بیان دی دا جهاد بیان دی نو مزاجونه و بدلی رنگونه با بدلی او د دنیا امت مسلمه رنگونه د چا تور د چا سپین د چا یو دا رنگ مزاجونه بدل د چا مزاج سخت د چا نرم د چا درمیانه هر قسم مزاج دی خو د دې خبرې مطلب دا آیات دا دی چې باوجود دا اختلاف مزاج تاسو به یو جماعت جوړیږئ ځکه کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل مول کتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دا صدا پار به یو جماعت جوړیږي باوجود د اختلاف مزاج دې دا پار کنه چې الله نظام را لېګل د کتاب ول یحکم بین الناس چې د خلکو منځ کې بیا فیصله پادل انصاف وکړي نو نظام عدل قائمول او انسانیت منځ کې په انصاف فیصله کولو د پاره با مسلمان یو جماعتي که یو جماعت شوی نه نو بیا دی دا د الله والا نظام په انسانیت نشي نافذ کول نن هم دغه مسله ده امت کې اختلاف دا اختلاف د وجه نه نه د الله نظام نافذ نه دی نو بنیادی خبره ده ام حسبتم ان تدخل الجنه دې کې دا خبره هم کوي چې د دې د پاره به غټه قرباني مو غواړي دا اسان کار نه دی د الله د دین تبلیغ د الله د دین اقامت دا اسان نه دی په دې کې به مصائب راځي هغه مصائب به پورته کول غواړي نو دا مصائب تذکرہ وکړه یسالونک ماذا ينفقون د انفاق خبره چي بله دا ده د بدني قربانۍ سره سره به مسلمان مالي قربانۍ ته هم تیار وي، نو دا د مالي قربانۍ تذکره ده، د مالي قربانۍ چي مال قربانۍ ته به انسان هر وخت تیار وي نو هله به غلبه راځي او کتب علیکم القتال سره وایي بیا اعلان قتال، دې کي بیا اعلان قتال او جهاد. دا چې وکي دې ځای پورې نو بل رکو کې اصلونه کان الشهر الحرام قتال فی دام وی د دا قتال مسائل دی مغه ملګری دا جهاد دی خو دلته دا خبره کوي چې جهاد بوي البته په هیله سازه او دارنګ په بانو باندې جهاد ندی پر خوستل پکار یسلون کان شر الحرام قتال فی اشهر الحرم کې قتال بسنګي نو دا باندې ما جوړاوي کل قتال فی کبیر ټیک دا یو طرف ته بګونی اشهر الحرم دی خو بل طرف ته وصدن سبیل الله کفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهلی من اکبر عند الله والفتنه اکبر من القتل خبره اصل دا ده چې په بانو هله سازو به جهاد نی پر خوستل پکار جهاد به همیشه لازمی او همیشه به دله تیاری او که جهاد نه نو ول فتنه اکبر من القتل بیا به د جهاد ترک په نتیجه کې بیا فتنه دنیا کې پیلو شي لوی فتنه وي فساد وي بد نظمی وي او بل طرف ته کتوې جهاد پریدو نو ولا یزالون یقاتلونکم ای خو جنگ نه پرید ستا خلاف کفر جنگ نه پریدي نو چې نه پریدي تی ولې پریدي نو یا لا یزالون کې دغه ته اشاره ای جنگ نه پریدي ته ولې پریدي بانو باندې جنگ م پرې جنگ پرې خوستو جهاد پرې خوستو سره دنیا کې با ډیر لوی دنګا فساد او بدنظمی پیدا شي نو جهاد به جاری وي او ور سره دا وای ای جنگ نه پریدي لا یزالون یقاتلونکم حتا یردوکم عن دینکم ان استطاعوا میدانی جنگ هم نه پریدي خدلته بل جنگ ته اشاره وکړه ها دا کم جنگ نظریاتی ولی عسکری جنگ نتیجه کې ارتداد ني دا کم جنگي نظریاتی دی ان استطاعو ومن يرتد منكم من دينه دا سره د نظریاتی نتی جنگ نتیجه ده نتیجه سی ارتداد نو دی ستاسو خلاف میدان جنگ خو سکه نظریاتی جنگ هم نه پری دی کوشش دا ده چې تاسو د خپل دین مذهب نواړی اور ارتداد تمبوزی نن هم چې کوم نظریاتي جنګ مسلط دی نو دا غا الغزو الفکری او نظریاتي جنگ هغه وی سو نتیجې پکار دي یا خدا دا چې دوی اسلام دین پری دي حتی يردوکم ان دینکم او کدا ونشي نو کم اس کم ځان ته خیر مسلمان وای خو زمونږ د کلچر او د تهذیب چاپ پیولای او دغه نی نو کم اس کم دا دا چې کوم مرتد او کافر نشو زمون په مذهب باندې نم شو نو کم اس کم د خپل اسلام بارکه خو شکوک شوبات پیدا شي کنه او دې درې کارو کې چاره یو شومون کامیابی مرتد شو هم کامیابی شکوک شبات پیدا شوم کامیاب یو یا په زمونږ د کلچر چا پراغه مو کامیاب نو د ارتداد خو بس لګ لګ واقعیتي شکوک شباتم ډیر شي دي او د کلچر او د تهذیب چاپ خې مکمل راغلی دلته دا خبره کوي تاسو جهاد جادي ساته وجه سره وګوره وی وطن پرس سیندی سے وی وطن پرس خلق د وطن وطن پرس خلق کله کله خپل وطن پریدي نو الله پرس خلق دې په طریق اولا باندې خپل وطن پریدي د الله دین د پاره والذین آمنوا والذین وال... ان الذين امنوا والذين هاجروا وطن پرس خلکی خو چې مجبور شي خپل وطن پریدي دنیا له پریدي حالاتو د وجې پریدي نو خدا پرس خلک دیم د الله د دین د وجې نه خپل وطن پر خو سوتا تیار شو چې د هجرت مقراله هجرت دی کوي او دارنګ وی دنیا پرس خلک د دنیا د پاره جنگيږي نو الله پرست خلک دې د الله او د الله د دین د پاره جهاد وکړي وجاهدوا فی سبیل الله ولی اولئک یرجون رحمت الله کنه دی خو خدا پرستی او دوی د الله نه امیدونه دي جنت به ول ورکي نو چاغه د دنیا د پاره جنگيږي نو ته دا آخرت او دین د پاره او جنگيګا او بیا ورپسې د شراب او جواره مسله راوړه یسلونک عن الخمر والمیسر ابل منهج کې داسي د تدویری منزل شروع دی او دې سوې ملګری دا نو دا بس ملګری سر لګول ته چرا شو بیا بیا تل سر لګو تدویری منزل سر ملګری څنګه او جهاد د پاره کثرت مال پکاري د انفاق بیان مخکې شو کنه کثرت مال جهاد آسان کار نه دی ډېر لوی سرمایه غواړي جهاد دو شي نه ډېر غواړي یو افرادی قوت غواړي او دویم مالی کثرت غواړي دا دو شي نه جهاد د پاره افراد مټ شته کنه بغیر مټ جهاد نه کی او دویم دا ده چې مال بغیر د مال لم جهاد نکی نو دا دو شینا زیات غواړي قوت او دولت دا دو شینا غواړي نو دلته ذهن ته سوال راته چې الکا دا جواری نه دا ډېر لوی دولت په دې پاسانه پیدا کی او شراب سره ظاهری د انسان په وجود کې سره راځي قوت راځي وای ويسلون کان الخمر والميسر دا سيونو کو چې دا دواړه استعمال کوی نه فیهما اسم کبیر و منافع للناس ظاهری بلګه فائدہ وی خو لیکن ګوره صدا شتا و اسم اکبر من نفعهما دا غلط لار د قوت او غلط لار د مال د اصول م پیدا کوي دا غلط لار د شراب په ذریعہ باندې قوت غلط د جواره په ذریعہ باندې مال دولت دا غلط یعنی مطلب دا چې مسلمان با جهاد کې هم د اسلام د احکامو سي پابندي دا نوې چې زموږ مجاهد منراشه چې سمې وکړن نه نه نه داسې بني خیال بسات الته هم د الله د حکم پابند دي شي بخیال اسې نه چې مجاهد مو نور آزادم چې سمې کول منځ نشته مجاهد دی حلال او حرام فرق نشته بچې سو کې مندل او چا سره سوراله بس غنیمت ته ارسه غنیمت وایا نه څه نه دا دي شي بخیال ساتي نو د دې د بار راوړل چې ظاهر کې خدا د طاقت او دا دولت ذریعہ دي خو دا چایز دي د شریعت د حدود او پابند دي خنو سچلو کو یو یسالون کما ذا ينفقون قل العف په دې عملو کې په دې فارموله او قانون کنه جهاد د پاره مال پکار دی نو مال به خرج کول غواړي نو څنګه خرج کوي قول العف سوکه ها چې کم د نزیاتی شو یا زیان نه زیاتی کا ستا ضرورت پوره شو ضرورت هدا پوره نو خواهشات پرېرا خواهشات او فرس ډېر وګد دی خواهشات نه پوره کی ضرورت به پوره کی ضرورت پوره کې او خواهشات پرې ده نو تاسو نه بس زیات شي نو چې کم زیات شو نو هغه سیندی سه ویل کی کاغه سو انی ویو کو سو لکونه انا دا غي زمانہ کې وکنه کو سو انی او کو لکونه نو دا په جهاد لګوي د الله په دین باندې ولګوا نو دغه ضرورت با په دې طریقه باندې پوره شي او یسالونک عن الیتاما یسالونک عن الیتام د یتیم بیان راوړو چې وګوره د یتیم د مال حفاظت پکار دی کنه نو څنګه چې د یتیم د مال حفاظت پکار دی نو ور دغه سي د خپل مال حفاظت هم پکار دی مال ضایع کوم ما ته به چرګ قل العفو بس الله وي ځان نه عفا کینو دا مال بزایع کوي نه ځای نه کی مال بزایع کینه څنګه چې د یتیم د مال حفاظت ضروری دی د خپل مال حفاظت هم ضروری دی نو مال محفوظ کې ولی وجه دا ده چې دغه مال با په کار راځي کنه چرتا ستا ضرورت به پوره کیږي د جهاد ضرورت به پوره کیږي نو د مال به حفاظت کوي او د جهاد د پاره به په عفا عمل کوي او حرام ذریعہ امدن او حرام ذریعہ طاقت نه بزان ساتي لکه شراب او جواری نو دې ځای پورې دا ټول په ملک ګیره باندې خبر او ملک ګیری مطلب جهاد اوس ولا تنکه المشرکات حتا یؤمن ولامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم نو دې ځای نه اوس ملک داری شروع شو خو دا ملک داری یو بیس شل شل قوانین بیان کړي د څه د ملک داره ملداری مطلب دا چې د یو ریاست او د حکومت نظام به څنګه چلیږي نو هغه نظام د پاره شل قوانین دا وردا زموږ بل منهج کې څه دی تدویر منزل دی د سک سیاست مدنی او د سیاست مدنی کومه سره ملکداری یعنی د ملک نظم نسخ او نظام بسنګ چلی سیاسی نظام به سي عجیب سیاسی نظام خورې دی یو شل قوانین خو لیکن د په طریقه دا استنباط تیر استی دی استنباط د استنباط په طریقه او سیندی سے وی څنګه استنباط طریقه دا وای دا مسائل اکثر عائلی سم مسئلی دی عائلی کورنه د خزه خاوند دا اولاد د کور گویا کې دا کور ورکوټه مملکت او ریاست نو د دې معاملاتو باندې به د غټ ریاست او مملکت مسائل سکه قیاس کی نو دلته د کور د پاره قانون خول دی نو دینه تسو کا اخذ استنباطو کا قانون جوړ کو برا ریاست کې ولګوا نو دا به سیندی وګورئ چې د سمرا اجتهادي قوت ته دکې چې دا عائلی مسائل نه د سش مستنبت کړي سیاسي مسائل دا بیا سبا وای قولو قولی هذا است یزید ته پوسې کړې ده نو دا به په خپل ځای راشي بیا به وایو ها دغه خبر لګیات ساتو نور بیا کوو